غزوه تبوک کې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله عنه هغه له د زنانو او د ماشومانو د حفاظت ذمہواری ورکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ دا خواهش و چې هغه هم په جهاد کې شریک شي کافر سره مقابله وکړي په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم د الله نبی ورته حکم وکړو نو هغوی پاتې شو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ته زما د پاره داسې لکه څنګه چې موسی علیه السلام د پاره هارون علیه السلام موسی علیه السلام چې کله کوه تور ته تلو نو هارون علیه السلام هغه قوم سره پرې خودو چې ته د دې قوم د بنی اسرائیلو د دې خیال ساته بیا موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو او هارون علیه السلام هغه به د قوم خیال ساتلو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایل الا انه لا نبی بعده مگر دومره خبره ده چې ما نه بعد بل نبی نشته نو کچرته د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه بعد بل نبی راتلی نو صحابه کرام چې کم د دې امت افضل خلق دي افضل ترین خلق دي نو اغوی کې به انبیا راغلي وي نو د نبوت سلسله دا همیشه لپاره بنده شوه